هماو کې د دې تر رسیدلی دا پاتې شوی واقع ده د عمره القضا په وم کال د هجرت رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی مکې ته عمره وکړه خو په شپږم کال له هجرت وسره دوی دا شرط لګولی و چې حضرت درې شپې به تیرې د درې شپو نه به زیات نه تیرې او غټه وسله به نه راوړي صرف توري به راوړي او توري به هم په تیږي کی عبد الله ابن عباس وی انما سع النبي صلی الله علیه وسلم یقینا سعی کړي وا پیغمبر علی السلام بالبیت د بیت الله د بیت الله سعی لاندې لیکي دا غي څه مطلب دی رمل په دې اولو درې چکرونو کې رمل وبین الصفا والمروه او دغه سه د سعی کړي و په من د صفا او د مروه کې دا ولی خاص کر په منځ کې بیا لګ منډه والی و دا ولی لیوری المشرکین د دې د پاره چې رسول الله او خی مشرکانو ته لیوری المشرکین د دې د پاره چې رسول الله او خی مشرکانو ته سوته او خی قوته خپل طاقت قوته طاقت کافرو به وی کنه چې ازناهم حما یسربا یا لکه دلته کې داسیو چې وهنهم حمه یسربا مړه مسلمانان بسی او تواب بیسی دا خو د مدینه تبو وهلی دی نو رسول الله اسلام د الله په حکم وته وی چې دا عمل کوي د صفا ما ور وانس کې سعی کوي حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ايوب عن اكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال داهم د عمره القضا سفر دی عبد الله ابن عباس وی چې صرف مقام کې رسول الله د مکوله دقه وخت کې د حضرت میمونه رضی الله تعالی عنها سره د رسول الله نکاح وشوه میمونه په خپل نه وراغلی خداغي وکیل راغلی او بیا چې د وکیل په ذریعہ باندې د رسول الله په صرف مقام کې د حضرت میمونه سره نکاح وشوه تزوج النبي صلی الله علیه وسلم نکاح وکړه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام میمونه ته د حضرت میمونه سره وهو محرم او حال لا دی چې رسول الله محرم د قټکه زمونږ د احنافو د لپاره بنیادی دلیل لیخه مسله دا ده په حالت د احرام کې محرم سړی نکاح کولی شي که نشي کولی امام شافعي رحمه الله او دا نور امامان وی نشي کولی زمون احناف دا تحقیق کوي چې نه په حالت د احرام کې کوروالی نشي کولی صرف نکاح هغه کولی شي د احناف یو دلیل دا دی چې رسول الله د حضرت میمونی بی بی سره چې نکاح کوله نو هغه سو محرمو نو ګوره دا د عبد الله ابن عباس وی کنه وهو او رسول الله شو په دغه وخت کې چې نکاح کوله محرمونو دا محرمو په حالت د احرام کې سړی د ځان د پاره په خپل هم ځان له نکاح کولی شي یو جینې بل چاته هم په نکاح ورکولی شي بیا چې رسول الله واپس را روان شو د مکې نه نو بیا په صرف مقام کې بیا دمه وکړه نو وبنا بها او بیا واده کړه دا دا خزه چې سړی خاون ته ولیږي نو دې ته دوی بنا وي وبنا بها او بیا یې واده کړه خپل ځان ته وهو حلال په داسې حال کې چې دی واپسې کې بیا رسول الله حلالو بصرف په صرف مقام کې خلق وی د میمونې ساجیبه کار دی نکای هم په صرف کې شوی و واده هم په صرف کې شوی دی او بیا روستو د رسول پاک صلی الله علیه وسلم نه روستو بیا دا دغه تطلع حرم ته نو بیا مړه شوی هم دلته ده او بیا چې دی نو قبر هم دلته دی تاسو چې د مسجد عائشه نه د تنعیم نه خو مزل وکې خو نو ګس لاسته چې دې طرف نه ځې مدینه ته دغه تکي بیا غونډې ده دغه ځای کې خو ډیر مزل لې دغه ځای کې بیا دیوال ته د خلک وي دغه ځای کې دنه د حضرت میمونی دغه دی تاسو ته درې دلې خو نه موږ ورته بس روان یو په هغې کوی دغه ځای دی وماتت او دا بیا مړه هم شوه بصرفه په صرف کې قبر هم په صرف کې دی وزاد ابن اسحاق قال حدثني ابن ابي نجيح وابان بن صالح عن عطاء ومجاهد عن ابن عباس تزوج النبي صلى الله عليه وسلم اوس مخکینی روایت کې دا نه دی چې دا په کم سفر کې شوی وو خو دې کې دا ټکی زیات دی چې رسول الله په نکاح کړه بی بی میمونه فی عمره القضاء په سفر دا عمره القضاء کې چې په وم کال د هجرت رسول الله ته د قضا کې وکړه باب غزوه موته دا بل باب دی په بیان د غزوه موته کې دا موته کم ځای دی من ارض شام چې دا د ځمکې د شام نه دی د شام د علاقې دغه دی علما لیکي چې په اوم کال د هجرت رسول الله صلی الله علیه وسلم د روم باچا ته یو خط ولیک او هغه خط چې دی یو خکلی صحابي حارث ابن عمر هغه ته ورکړ چې زما دا خط د روم باچا ته ورسوه نو دی ته ته چې د شام سرحد ته ورسېد نو دا د عربو د شام چې کم سرحد دی دې ځای کې یو دغه د بلقا وته وی علاقه بلقا د بلقا د علاقه گورنر شرحبیل دا د روم د طرف نه گورنرو دا شرحبیل بدعمل ولګید او دا د رسول الله قاصد نو حارث ابن عمر دا غریبی قتل کو په اوم کال چې خبر رسول الله ته راغی نو ډېر سخت خبر خفه شو چې خدای دوی په خیر کا نو دا خو د ټولې دنیا قانون دی چې سفیران څوک نه قتلوي د قتل نو پیغمبر اسلام د ده د د قصاص د پاره درې زره کسانو اسلامی فوج تیار کو چې تاسو لاړ شئ د شورحبیل سره وجنګېږئ او هغه د حارس بدل تیوالی او د دې فوج مشر حضرت اوسا دغه ک زید ابن حارثه وی وی ک زید ابن حارثه شهید شو بیا به حضرت جعفری ک جعفر صاحب شهید شو نو بیا به عبد الله ابن رواحه ک عبد الله ابن رواحه هم شهید شو بیا د مسلمانانو خپل خوخه چې ځان لسوک مشر کوي دا فوج روان شو چې ته ته دلته فوج روان شو الته هغه شرحبیل ته خبر ورسید چې داسې ما پس اسلامي فوج را روان دی هغه روم ته خط ولیک د روم باچا ته د روم باچا ولا دوه لکه فوج ورک مسلح چې ورکو خیر دا ډېره لویه واقعه ده پاغي کې جنگ شروع شو د اسلامی فوج چې دینو جرنیل او مشر هغه حضرت زید ابن حارثه او شهید شو دغه دا ډیر کم او هغه دوه لک کسانو دا درې زره او هغه دوه لک وو جنډه د مشره بیا حضرت جعفر واغشته جعفر چې دغه جنگیده جنگیده جنگیده چې پوه شو چې اوس راګیر شوم د اس نه کوشو او توره راواغشته او دا وه او دا وه او دا وه او دا وه وی د غشو او د تورو او د نیزو بارانونو په دې غریب باندې د تبوس راشي څه د پاسه نوي زخمونه د کیو څه د پاسه نوي او بیا دیم شهید شو د دنه دواړه لاسونه پرې شو نو بیا امارت چې دی هغه دغه واغشت عبد الله ابن رواحه عبد الله ابن رواحه هم یو شی به وجنګید وجنګید بیا هغه شهید شو چې شهید شو بیا یو بل انصاری دی هغه جنډه را واغشته او مسلمانانو ته وایي چې تاسو خپل امیر مقرر کړئ مسلمانان وته وی بته زمون امیر شوی کنه وی نه نه زنیم نو په مشوره سره حضرت خالد ابن ولید بیا چې دی نو هغه مشر شو نو هغه بیا څه جنگي چل ملوکه میدان جنگ کې د فوج سره بدل را بدل کو یو کس یو ډله داسې لرې کینوله چې کله جنگ شروع شي تاسو به راشئ د دې دا مطلب دی چې دا مسلمانانو ته نوې کومک را ورسېده په دغه طریقه باندې حضرت خالد ابن ولید ولګېد او هغه جنګ یې وګټه استاد سیبوی دی حاشو کې هم نه دي صحیح کړي دا یو ټکی خو پکې شته چې د مسلمانانو شپږ کسان شهیدان شوي وو درې پکې دغه جرنیلانو او درې کسان نورو د کافرانو سره تقریبا 35000 کسان دغه شوي وو دا قتل شوي وو نو هغه بیان کوي بابو موتا ماویدا یو علاقه ده غټه کې دی علاقه ته بلقا وي په دې بلقا کې بیا علاقه د موتا دا په خوا د شامی سوا اوس خلک وي دا د عمان د نه دی د مملکت عمان په عمان علاقه کې اوس دا ځای شامل دی حدثنا احمد قال حدثنا ابن وهب عن عمرو عن ابي هلال قال اس خط خو رسول الله په وم کال د هجرت لګلو خو چې دا جنگ کېده کنه نو دا درې مخور و جمادی اولا و او تم کال د هجرت اوخه چې دا جنگ بیا وشو ان ابن عمر اخبره حضرت نافع وی چې عبد الله ابن عمر اخبره هغه خبر ورکړی دی نافع ته چې انه وقف دا عبد الله ابن عمر ادرید علی جعفر په حضرت جعفر جعفر صاحب شهید شوی دی په موته کې نو دی وی زورلم او داغه مړی ته ودرېدم ها وقف علی جعفر دی ادری د په حضرت جعفر یوم اذن په د غروس د غزوه موتا وهو قتیل حال لا دی چې دی قتل شوی نو ما د د زخمونه اوشمارل فعددت به نو ما اوشمارل په د باندې فعددت به ما اوشمارل په حضرت جعفر باندې خمسین پنځوس زخمونه خمسین پنځوس زخمونه خو دا زخمونه څنګه وو دوه قسمه وو بین طعنتن و ضربتن طعنه د نیزی گزار ته وی ضربه د توري گزار ته وایي بین طعنتن په منځ د گزار د نیزه و ضربتن او د گزار د توري څه زخمونه پکې د نیزیو څه زخمونه پکې د توري وو د توري او د نیزه زخمونه چې په د باندې ونو دا پنځوسو خو ګوره دا ټول مخې طرف ته وخا دې مخامخ دشمن ته ته او مخامخ دا ټول لګیدلیو لیس منها شیء نو په دې زخمونو کې یو شی فی دبره په شا طرف د ده کې دا نه چې د دشمن ته شا کړی ده او د شا طرف نه لګېدلی دی نه بهادر هم داسې په مخه روانو او دی چا په نیزو وهلی او چا په تورو باندې وهلی دا ټکی به یاد ساتې ښه ریاض دلته په څو زخمونه وو پنځوس زخمونه وو خو ګورې پنځوسو سره دا یو ټکی دی چې طعنتین و ضربتین دا هم یاد ساتې د نیزو ګزارونه او د توري ګزارونه هغه پنځوس و او دا کم طرف ته او مخې طرف ته اوس به وروسته یو بل شان ټکی راځي اخبرنا احمد بن ابي بكر قال حدثنا معيرة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سعيد عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال عبد الله بن عمر د غزوه موتا واقع بیانوي قال دی وی امر رسول الله صلی الله علیه وسلم امیر مقرر که رسول الله فی غزوه موتا په جهاد د غزوه موتا کې زید ابن حارثه زید ابن حارثه مدینه منوره کې چې کله اسلامی فوج روانېده رسول الله وسره ډېر په میلونو مظلم کړی دی سنیت الوداع وته وی دا غزه پورې وسره مظلم کړی او دا نصیحتونه به وته کول د تقوا خیال ساته د اتفاق خیال ساته د خپل ملګرو خیال ساته ډیر نصیحتونه وته وکړو نو د دې امیر مقرر کړو زید ابن حارثه فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام وی ان قتل زید کچری قتل کړی شو زید الکه دا کمانډر قتل شو نو فجعفر نو بیا به امیر سوکی حضرت جعفری دا د رسول الله د ترزی او د حضرت علی رورو و ان قتل جعفر او کچر قتل کړي شو جعفر و ان قتل جعفر کچر قتل کړي شو جعفر نو بیا به امیر سوکی ف عبد الله ابن رواحه نو بیا به عبد الله ابن رواحه قال عبد الله عبد الله ابن عمر وی كنت فيهم زم هم په دې مجاهدو کې كنت فيهم هم زه په دې مجاهدو کې فی تلک الغزوه په دغه غزا کې په غزوه موته کې زموم فلتمسنا جعفر ابن ابي طالب نو موږ طلب وکړو د حضرت جعفر ابن ابي طالب چې هغه خو غریب شهید شوی دی نو چرته به فلتمسنا نو موږ طلب وکړو جعفر ابن ابي طالب د حضرت جعفر فوجدناه نو موږ اومونداغه فی القتل په مړو کې د خود کافرو ما وی 35000 د دوی مړو مړیو په دې مړو کې موږ دی اومون اوس دلته ګورئ ووجدنا او مونږ اوموند ما هغه فی جسده چې داغه په بدن کې وو داغه په بدن کې چې کم زخمونه وو هغه زخمونه مونږ اوموندل بزعا و تسعینا صدا پاسه نوی ورلته سو ما راته وي پنځوس زخمونه وو دلته رالل د نویو نه زیات وو خو کم زخمونه من طعنتن و رمیتن طعنه خو تاسو ویلي و که نه د نیزې ګزار ته وایي هغه بله مو ویلو دلته خو رانغې ضربتن د توري گزار او رمیتن د غشي گزار ته وایي وشتل چې په غشي ولي دلته دا رالل چې د حضرت جعفر سه په بدن باندې څه د پاسه نوي دغه زخمونه وو هغه ځای کې رالل چې د جعفر سه په دغه باندې پنځوس دغه وو نو یا خدا او کې چې دا د عربو طریقه ده عرب وی ذکر د یو عدد نفی د بل عدد نه کوي التراغله 50 نو د دې دا مطلب نه لري چې 50 نه زیات نو خو د د معلوماتو مطابق 50 نو ذکر د اقل عدد هغه نفع د اکثر عدد نه کوي لیکن استاد به دلته دا قاعده مجاری کوي اصل کې دلته دا دی دو جواب کوي الته داسې وایي چې پنځوس زخمونه څنګه وو ټول مخې طرف ته وو شا طرف ته نو او دا نوي زخمونه چې وو نو دا څه یو مخې ته مو یو سیټ ته مو بل سیټ ته مو د شا طرف نه مو ځکه چې دا غریب ګیر کړی چې ګیرې که نو خي طرف تم تیو ګس طرف تم تیو شا طرف تمو نو ټول زخمونه چې راجمه کې نو څه د پاسه نویو او چې مخې ته زخمونه راجمه کې نو پنځوسو څوک داسې جواب کوي څوک داسې جواب کوي چې پنځوس استاد د دغو د تانتینو او د ضربتینو د نیزه او د تورې او سپه کې د دغه مو کنه نو رمیتی نه مو کنه د غشو نو چې د غشو مو سره راجمه کې نو بیا دغه بیا څه د پاسه نویو په دې دونه زخمونو باندې دې زخمی شوی او شهید شوی حدثنا احمد بن واقد قال قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن حميد بن حلال عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مدینه منوره کې ناشته یا د وحی ذریعه وا یا د کشف ذریعه وا الله میدان د موتی رسول الله ته د ښکارا کو نو داسې وایي توره زید ابن حارثه را واغشته او جنګېده او جنګېده لاړ شهید شو او دخل الجنه جنت ته داخل شو بیا وایي توره جعفر را واغشته او جنگید او جنگید او جنگید شهید شو دخلل جنه جنت ته داخل شو بیا عبد الله وی تور راواغشتا عبد الله ابن رواحه نو خاموش شو خاموش شو بیا وی او جنگید او دخل الجنه چې دا وی او جنگید دلته بیا خاموش شو بیا وی دخل الجنه صحابه په انصارو باندې دا خبره ډیر بوج راغی ځکه عبد الله ابن رواحه خو انصاری و چې دا وی توره را واغشته او بیا خاموش شو دا ولی او جنگیده نو بیا دسه د خلل جنه نه وی لګ وقفه وکړه نو بیا وی دخل الجنه چې رستو معلومه تو شو حضرت داسو چې عبد الله ابن رواحه ورور خرپ او خروپ او زید ابن حارثه هم شهید شو جعفر صاحب هم شهید شو دا خرپار دی طبیعتی طور باندې کله نه کله سړی باندې ير راشي د شکل جنډه واغشته نو طبیعتی طور باندې دی لګی سار شو بیا ځان ته د ډیر بهادرۍ شعرونه ووی او چې وی وی ور وړاندې شو چون کې د معمولی وخت کې د لګ وقفه کړې و وی آخرت نمونه د دنیای چې په دنیا کې د پنیک عمل کې وقفه وکړل ته په جنت داخليدو کې دغه کې وقفه پکې نو دلته د لګ وقفه کړې و نو دا غي وجه نه رسول الله تم لګ وقفه وکړه بیا وی دخل الجنه بیا وی تور راواغشتا سیف من سیوف الله د الله په تورو کې یو تور وا هغه راواغشتا خالد صاحب خی او الله داغه پلار پلاس باندې مسلمانانو ته فتح ورکړه دا دغه وه دیتا دا بزرگان کشف وی خا کشف کله نا کله یو لری نقشی الله پیغمبر تخکاره کی دیتا کشف وی زمونږ د علوم دیوبند یو لوی عالم دی مولانا محمد قاسم صاحب هغه به دا وی اولیاء کرامو تم کله نه کله کشف کیږي انبیاو ته هم کشف کیږي خو د اولیاو او د انبیاو کشف کې لګ د غي د اولیاو کشف هغه یقیني ني او د انبیاو کشف هغه یقیني استاد صاحب ووي یو ځل ته چاته پوسو کو چې دا د اولیاء او کشف غیر یقیني وي او دا د انبیاء او کشف دا یقیني وي شاګرد ته تپوس کوي استاد بوي د دې شاګرد نامه و الله داد اصلي کې دا خادمو دله جواب ورنکو ویورګه رسو ورته ویم یو ورځ دوی وی د جیل یو افسرو داغه ملاقات لتلل چې ملاقات لتلل نو د مولانا قاسم صاحب وی د شاګرد ته چې د دې زینب جیل ته سو قدم وی نو هغه ورته وایي یاره تقریبا دونه به وي وایي یقین دی دی چې دونه به وي وایي نه تقریبا چې دونه به وي وایي ښه نو بیا تلل تلل چې د جیل دروازې ته ورنږدې شو نو بیا ورته وایي اوس به څو قدمه وي وایي اوس څلور قدمه وایي زیاتې کمې وایي نه یقیني څلور دي وایي دقسې د اولیاو او د انبیاو کشف وي انبیا الله ته بې اندازې نږدې وي نو د هغوی کشف یقیني لکه زمونږ دې دروازې ته نږدې و که نه نو تا وی چې څو قدمه دې څلور هماغه څلورو او اولیاء لږ د پیغمبرانو په نسبت لږ دغه وي د الله نه لرې وي نو هغه لرې چې دي نو هغه اندازه وي یاره اندازه تن دونه به یې خو یقیني نه شو ویلی نو ما وی دا د پیغمبرانو کشفي چې هغه بالکل هغه غیب نقشه ایته علم غیب نه وي دا الله وته د سیو کی نو هغه کشف وته کی نقشه ښکارا کی خ ان النبي صلى الله عليه وسلم يقينا د الله پیغمبر نعا زیدن هغه خبر ورکړه د مرګ د زید چې حضرت زید ابن حارثه شهید شو و جعفر نو د حضرت جعفر چې حضرت جعفر هم شهید شو و ابن رواحه او د عبد الله ابن رواحه للناس خلقو ته قبل ان یاتیهم مخید هغه نه چې راغی د خلکو ته خبرهم خبر د دوی ثم خذ جعفر بیا واغشتل جنډه حضرت جعفر فوسیبا اغم شهید شو ثم خزر ابن رواحه او بیا واغشت جنډه عبد الله ابن رواحه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حالات بیانې زید ابن حارثه رسول الله ته څومره نږدې جعفر وته څومره نږدې و عبدالله ابن رواحه وته څونه نږدې و نو چې دغه وخت کې رسول الله د هغوی د مرګ خبر ورکوي نو ستاسو څه خیال دی چې د هغوی به څه حالت و فاصیبه هغه هم قتل کړی شو و عیناه او دواړه سترګې د رسول الله تزرفانې هغې اوښکې بهیولې دا د اوښکو شرارو چې د رسول الله د سترګو نه ته حتی د اوس د رسول الله بیان دی حتی تر دې پورې اخذر رایته چې واغشته جنډیله سیف یو تورې من سیوف الله د الله د تورو د الله په تورو کې یو تور ولګیدا هغه دا جنډه واغسته چې هغه حضرت خالد دی حتی فتح الله علیهم تر دې پورې چې الله پاک دا دغه د جنگ فتح کپه دوی باندې الله مؤمنانو ته فتح ورکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت جابر دغه تبوی خالد ته چې سیف سیف الله دا د الله تعالی توره ده د الله حضرت خالد چې کله وفات کېده ناغه بوي راشه زما بدن ته وګوره زما په بدن باندې داسې ځای نشته دی چې یا پې د توري ګزارني یا پې د نیزې او یا د غشي ګزارني خو چې زه الله نه مړ کولم په میدان جنگ کې مړ نشم او نن لکه د یو عام سړي په شانتې نن په کټ باندې مرم زمونږ د دارلوم دیوبند یو عالم د ډیر لوی بزرګ و داسې جذبات هم پکې وو حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب هغه به وی چې حضرت خالد به څنګه شهید شوی وي رسول الله ورته د الله توره ویلې ده او چې څوک د الله توره نو د الله توره چې دی په میدان جنگ کې شکست خوري هغه نه خوري رستو را روانه ده حضرت خالد په میدان د جنگ کې نه تورې دغه په لاس کې ماتې شوې او یو توره و چې هغه د یمن جوړه وه اقه پاتې و دا نه تورې د ډیر ګزار د وجې نه ختم شوې ځکه پخوا به خلکو چې جنگ کو داسې به نه کو داسې به ورته تاو شو اوس ورته دا خلک غونډس کې ته داسې تاویږي او منډه کې نه لکه دا منډه خدای په خیر کې مسلمان غونډس کې ته نه وي دا غونډه دا منډه خلک چې لاس کې توري کافر ته داسې منډه وي نه به داسې کړو چې داسې به اوچته کړو بیا به غرض به چې ورکه داسې به پکې تاو شو دا سړی نو که لږ معمولی ګزار به زیاتو هلته به په هډوکي باندې ولګېده کړنګ بیا وکړه دا توره به دغه شوه ابن حارثه کله چې راغی رسول رسول الله ته خبر د قتل د زید ابن حارثه و جعفر او د و جعفر ابن ابي طالب او د حضرت جعفر سیب و عبد الله ابن رواحه او د عبد الله ابن رواحه نو ډیر زیات خفګانو پاغو غم بنو دا درې کسان شهیدان شو پیجندل کېده په رسول الله کې نخه د غم اوس یو سړی دی بې ځایه راغی قالت عائشه حضرت عائشه وی وانا اطلع او ما کتل من سوائر الباب دا غچو دی دا غچو د دروازې نه زمونږ د کور چې کومه دروازه وه په هغې کې چوند و په دې چوند کې ما بار جومات ته کتل من سائر الباب د چود د دروازې نه معنی کوي تعنی مقصد د حضرت عائشه په سائر سره سره من شق الباب هغه چوت دغه نه دی د دروازې ما کتل اوس پیغمبر علی السلام دی سخت خفګان دی الکه په خفګان وخت کې ګوره یو خیارتیا دا ده چې سړی لږ خاموش شي او دلته یو سړی راغی او دا چرته مقاله فقال فاتاه رجل راغی رسول الله ته یو سړی فقال وی وی اے رسول الله اے د الله رسوله ان نساء جعفر یقینا خزه د جعفر مراد د خزو نه دا د کور خزخه د جعفر خو نور یو خزه و خدا مطلب دا د غنور خپل خپلوان لکه لوریان خويندې او دا یقینا خزه د جعفر قال دا راوی وی وذکر بکاءهن او دې سړی ذکر کړه جړا دا غوي چې د قصه د جعفر خزه دی او پکور کې جاړي ځکه خبر راغی چې جعفر شهید شو اوس ما وی پیغمبر علی السلام باندې دومره خفګان دی او د خفګان د وجې نه خاموش دی د سترګو نه اوښکې روانې دي او دا راغی ما وی صحابه دی ډېر ډېر قابل قدر خلک دي خو دا ځینې وخت کې ما وی خاموشي اختیارول پکاري د ځانه شیخ جوړول نه پکاره اوس دا راغی چې حضرت د جعفر کور والا ښځې چې دي هغه جاړي پیغمبر علی السلام وتوی منډه منی کا فامره رسول الله د امر وکړ چې اين هاهن چې دې دې منی کې دا خزه وته وی زلال شمنه کا قال راوی وی فذهب فذهب الرجل دا سړی لاړو چې لاړ نو هلته وسو نه رسید ثم تا بیا راغی فقال نو وی وی چې قد نهیتهن ما خو هغه منې کړې خو هغه نه منې کیږي نهیتهن ما خو هغوی منې کړې خو هغوی شرط منې کیږي وذکر او دې سړي ذکر وکړ چې انه لم یطعنه چې دا انه چې بشکا لم یطعنه دا خزه چې دې د خبره نه مني ما وته ډیر وی خو نه مني قال رسول الله ویوس په د باندې خفګان دی چې زه منډه بیا منې کا مطلب یې دا چې زه کنه خو چرته زه په آرام کینه فامر ایزن نو رسول الله وته بیا امر وکړ چې منډه منې کا فذهب دی لاړ بیا راغی ثم اتا بیا راغی فقال وی وی والله قسم په الله لقد غلبننا دا خزه په ما غالب شوي فزعمت حضرت عشی بی بی وی دا خود هغه چود نګوري فزعمت نو حضرت عشی بی بی وی چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام قال وی وی اوس د دې سړی نه ځان خلاصوي چې منډه په خوله کې ولا په خلو کې ولا خاورې واچوه دوی باندې خفګان دي فحصو ته واچوه فی افواههن په خلو د دوی کې من التراب خاورې خیر حضرت عائشه وی سخت او ته غوسه شوم چې خدای دې دسه دسه کا ما به صحابه دی لوی شان والا دی اسې غپ لګو چې نه تورا کول شي او نه پیغمبر پرې دی پارام پاغه باندې سه حالت دی د حضرت زید ابن حارثه چې هغه په داسې نظر به وته قتل لکه زوی شهید شو حضرت جعفر چې هغه د د تر زوی دی په پیغمبر سم باندې بیا اندازې ګران هغه شهید شو عبد الله ابن رواحه د رسول الله خاص سړی او دغه شاعرو هغه دغه شو نو هغه څومره بوج دی نو نه پیغمبر په آرام پرې دی او نه چې هغه د تسوی هغه کول شي نو خو یا غلی شه او که دونه نری چې درته وایي چې دا کار وکړه خو نو منډه وکړه که نه نو دا ځي او راځي سله ان رس قالت حز... قالت عائشه حضرت عائشه وی فقلت ما ځان سره وی پزړه کې چې ارغم الله انفک خدای دې په خاورو کا کړه کې ستا پوزا مطلب دا دې ذلیل شي ارغم الله انفک په خورو دی الله ککړه کی پوزستا فوالله قسم په الله ما انت تفعلو نتکه هغه کار چې تا ته رسول الله وای پیغمبر د ته وای منډه منې کنو هغه نشي کولی وما ترکت رسول الله او نه ته پرې دی رسول الله من العناء د خفګان نو د مشقت ناغه باندې څومره زور دی څونه په مشقت دی څونه خفګان دی ناغه په آرام پرې دی او نه چې هغه د تسو هغه کولی شي نو خو په آرام کې نه کنه خلک وایي چې د خزو ولې خبرونه منله چې رسول الله وته وی منډه چپې کا او دوی نه چپ کیږي نو یا خود دې دا دی چې دې سړی د خزه په خپل چپ کولی دا سي ورته نه وی چې رسول الله وی چې چپ شي نو ځکه دا دغه دویمه وجه دا ده چې صرف خوارانو جړل ویرې نه کو هغه منې چې دی نو هغه ویر دی ویر نوحه چې تاسو ته وایې هغه چې ستایي او دغه کېږي او چغې وایي دا خو تش بکا او جړا و نو جړا خو په مړی باندې صدقه نه ده مړی خو منه نه دا خو چې هغه چغې وهي او های هویو کې او ځان وهي او درس دروس کوي هغه منې دي انا دغه ته ویخه مشقت خفګان حدثني محمد بن بكر قال حدثنا عمر بن علي عن اسماعيل بن ابي خالد عن عامر قال حضرت عامر وی کان ابن عمر هو عبد الله ابن عمر د حضرت جعفر صاحب یو زیو عبد الله ابن جعفر به وتوی په خپل زمانه کې په سخاوت کې بیا اندازې مشهورو عبد الله ابن جعفر عبد الله ابن عمر به چې کله د عبد الله ابن جعفر سره ملاو شو کنه او ستړي مشي به ورته کول نو څه به وي وی کان ابن عمر او عبد الله ابن عمر اذا حي ابن جعفر چې کله باغ ستړي مشي کول عبد الله ابن جعفر ته نو قال وته به وی السلام علیک یبن ذل جناحین سلام دی پتا ای زوی د خاوند د دوو وزرو سلام دی پتا باندې ای زوی دا غدوو وزرو حضرت جعفر چون کې په دنیا کې لاسونه کړ شوی نو په جنت کې رسول الله وای ما اولید چې هغه د ملائکو سره لوته نو خلکو به ورته وی زی جناحین خاوند د دوو وزرو په جنت کې الله دله دوه وزرې ورکړې وي که نه علماو دلته دوه رایي دي ځینې علما وایي چې او دوه وزرې وي او پاغه وزرو باندې لکه د ملیکو په شان په دی الوته د دې ځای نه هلته لاړ شه او د هغه ځای نه هلته لاړ شه چې کوم ځای کې دغه به و جنت کې به یې خوښه وه لیکن زمونږ زیات علما وایي چې نه الله تعالی وایي چې ما انسان پیدا کړی دی فی احسن تقویم په ډېر ښایسته شکل کې انسان سره چې د خپل لاسونه څومره ښایسته ښکاري د لاسونو په ځای ګورې که وزري نو دونه خیسته بیا نخکاری د دې وجنه الله تعالی دل وزر ورکړي یعنی دل په دکی صفت صفت د ملکیت پیدا کو هغه د ملائکو صفت نه دی لکه ملائکه سنگالوزی د قسم دا لاسونه به او چې دا لاسونه به داسې کړو هغه صفت پکې د ملائکو دی د لاسونو به کار د وزر وکاو او دغه کې د جنت کې والوتو چې لقد انقطعت یقینا ماتې شولې فی یدی زما په لاس کې یوم موتا پر ورځ د غزوې موتې تسعة اصیاف نه تورې لقد انقطعت ماتې شوې فی یدی زما په لاس کې یوم موتا پر ورځ د غزوه موتې ماتې شوې څه تسعة اصیاف نه تورې یو توره می ماته کړه چې خرس به وکړ د کافر سر به وو هغه به ماته شو بیا به خرس وکړ بل به ماته شو نه توره ماته شوې فما بقیا فی یدی نو پاتې نشو زما په لاس کې الا صفیحه یمانیه مگر هغه پلنه د یمن توره صفیحه هغه تورې ته وایي چې هغه داسې پلنه یې پلنه لګه درنۍ پلنه هغه او یمانیه معنی د یمن جوړه یو تور زما لاس کې پاتې شو چې هغه پلنم و او د یمن جوړه و خو هغه باندې هر سړی هغه استعمالول شي نه غړې را درنۍ الا صفیحه یمانیه مگر هغه پلنه توره چې هغه د یمن و دقه یو پاتې شو دی به توره ګول هغه نور ټولې ماتې شوې حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن اسماعيل قال حدثني قيس قال سمعت خالد بن الوليد حضرت قیس بوي ما ووردل د خالد ابن ولید نه یقول هغوی بوي لقد دق یقینا ماتې شوې فی یدی زما په لاس کې یوم موته پر ورځ د غزوې موتې تسعت اسیافن نه تورې و صبرت او پاتې شوه صبر وکړه پاتې شوه فی یدی زما په لاس کې صفیحتن لی یو پلنه توره چې هغه زما وه لی زما وه او یمانیتن هغه جوړه د چا وه د یمن وه حدثني عمران بن ميسرة قال حدثنا محمد بن فضيل عن حسين عن عامر عن النعمان بن بشير قال حضرت نعمان ابن بشیر وی چې اغمیا علی عبد الله ابن رواحه دا د غزوه موته نه ده دا د کور مسله ده یو ځل حضرت عبدالله ابن رواحه بیمارو نو د ډېرې بیمارۍ د وجې نه په هغه بیوشي رالله چې بیوشي راله نو د هغې دغه دی خور وه هغې پې جړا کوله قال دی وی اغمی علی عبدالله ابن رواحه څنګه دی ابي وشير عللا په عبد الله ابن رواحه باندې فجعلت اخته امره نو شروع شو داغه خور چې داغه نامه و امره دا وختي روایت کرا لاله تب کی جړل پی او څنګه پی جړل دا سی به وی واجبلا لکه لاندې وی واعظو دا وزما مټه تعدد علیه او دی بشمارل دا صفتونه پدو دا غریب بیوشه دی فقال عبد الله ابن رواحه وی حين افاق چې کله په وش کې راغی وی خور دا سده ماته وی نو ما ته به ملایکی وی ولې ته مټې سو ها نو کله چې دی فقال عبد الله سبو حين فاق چې کله په وشک راغی خور ته وی ما قلت شيئا تا ندی ویلې ما ته څه شی الا قيل لي مگر ما ته به ویل شو چې انت کذا کا ولې ته داسې چې تا ته دا خور ویسه الته به زور اټلم حدثنا قتيبة قال حدثنا عبسر عن حسين عن الشعبي عن نعمان بن بشير قال اغمي على عبد الله بن رواحه بيشير على عبد الله بن رواحه نو هغه روایت کوي به هاذا پدا خبره دا پاس تیر نشو چې خور بیا را پاسې ده او په د باندې جړا کوله واجبله واجبله به وي بیا دی په هوش کې راغی چې په هوش کې راغی نو بیا دا وته وی خورې تا چې ما ته سوې کنه نو ما ته به ملایکې وی چې ولې ته دسې اوس دا ټکې راغی چې کله په غزوه موته کې دی شهید شو نو بیا په خور جړاو نکړه چې اسنه بیا به ملایکې زما رور دغه کوي ملامتۍ چې ولې ته دسې فلما ماته کله چې دی مړ شو په غزوه موته کې نو لم تبکی خور جړاو نکړه علیه پاغه باندې بس دی